او غواړي چې تر څو خپل ځان د حق تر پولو ورسوي او همدارنګه د یو اسلامي نظام او دولت سره یوځای شي چې د هر ډول باطلو عقیدو او ډلو ټپلو څخه پاک سوتره د حق له لارویانو څخه وشمېرل شي نو نن مو د هغه چا سره چې ده هم غوښتل چې خپل ځان تر حقه ورسوي او د حق سره یوځای شي تر څو د الله عزوجل نظام او د دغه سترې کلمې د احیا لپاره کار وکړي نو راځو نن زموږ سره په خپرونه کې یو بل میلمه دی له ده به وپوښتو چې څنګه یې ځان تر حقه ورسوه او د حق د لارویانو سره یو ځای په دغه روان مسیر کې د الهي نظام لپاره خپل شپې ورځې سبا کوي نو د هر څه تر مخه خپل قدرمن میلمه ته ښه راغلاست وایو ستړي مه شئ او په دې هیله چې د حق تر سیوري لاندې مو ټولې ستړیاوې ختمې شوې وي مهرباني وکړئ جزاک الله خیرا جلیبی به وروره موږ هم په خپل وار باندې اولا تاسې او د مبارزین رسنۍ ټولو مؤمنو اوریدونکو ته چې د نړۍ په هر کونج کې د اسلامي محمدي نظام د قیام په پار ورځې او شپې سبا کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورته وایو جزاکم الله خیر که په خپله ژبه اورېدونکو ته ځان معرفي کړئ زموږ نوم عبدالرحمن دی او د ننګرهار ولایت سره تعلق لرو. مخکې له دې چې د اسلامي خلافت له کاروان سره یو ځای شئ، په څه شي مصروف وئ او څه مصروفیت مو لرلو؟ د دولت اسلامي د قیام څخه مخکې لله الحمد د خپل رب احسان راباندې دا وو چې د خپل دین د علم په طلب کې قبول کړي وو. چې دا هم زمونږ یو ستر شرعي ارمان او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل سنتو کې دې طرف ته ډېر ترغیبات ورکړي لکه حدیث د مسلم کې نقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه کوم انسان چې د علم لاره تعقیب کړل او د علم لارې ونیوله هغه باندې روان شو رب العالمين به ده ته د جنت لاره اسانه کړي. بيا د موجوده مدارسو درسي نظام چي پايې دوره حديث يا لويه دوره ګڼل کيږي چي د بخاري او مسلم تر څنګ پکي د احاديثو نور کتابونه لوستل کيږي د هغې د تکميل نه وروسته رب العالمين د خپلې لاري د دعوت لپاره استعمالولو چې رب العالمین د امام بخاری رحم الله په نوم باندې د یوې مدرسې د بنیاد توفیق راکړ چې د قرآن او سنتو د تدریس تر څنګ مو د فنونو تدریس هم د الله رب العالمین په مرسته باندې کولو تر دې چې خلافت قائم شولو او د خلافت سره بیا یو ځای شولو. واقعا د علم خو داسې یو بحر ده او داسې یو سمندر دی چې کله یو کس یې حاصل کړي نو د هغه په اسانۍ سره کولی شي د بحر څخه او د بحر د هغه څپو او اموجونو څخه ځان وباسي. نو راځو دې ته چې شیخ صاحب محترم که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د حق او باطل ترمنځ فرق څه دی دا چې زمونږ خپرونه هم په دې نوم غوره شوې ده نو تاسو ووایئ چې د حق او باطل ترمنځ فرق شته او که نه دا خو ډېره مهمه خبره ده وروره چې د حق او د باطل فرق انسان وپېژني. ځکه چا کې چې د حق او باطل تر منځ فرق کول نه وي، هغه ته بیا خالق او مخلوق یو شانته وي، هغه ته بیا اسلام او کفر یو شانته وي، هغه ته بیا نبي او غیر نبي یو شانته وي، هغه ته بیا ښه او بد یو شانته وي، نو دا مهمه خبره ده چې انسان د حق او د باطل تر منځ توپیر او فرق وکړي او فرقونه یې وپېژني، ځکه د حق او باطل توپیر او فرق دا د مؤمن په ژوند کې اساس او بنیاد دی. لکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې لیکلي دي وایي کمال الانسان مداره علی اصلین معرفة الحق من الباطل و ایثار الحق علی الباطل وایي د انسان کمال په دوه اصول او په دوه اصلو کې دی یو دا دی چې حق وپیژني د باطل نه د دې تمیز وکړي او دویم دا دی چې بیا دې حق ته په باطل باندې فوقیت ورکړي یعنی باطل وپیژني داغه نه ځان وژغوري او حق وپیژني او حق باندې عمل وکړي نو د حق او د باطل توپیرونه ډیر دي که انسان په تفصیل سره دا موضوع بیانې نو شاید ډیر وخت ونیسي خو د الله رب العالمین په توفیق سره د قاعدو په شکل به مختصر یو څو فرقونه بیان کو اول فرق د حق او د باطل دا دی چې انسان په اسانه باندې تشخیصولی شي چې ان من صفات الحق انه الهی المصدر حق چې دی دا به الهی المصدر وي او باطل انه بشری المصدر یعنی د حق مصدر به قرآن او سنت وي بنیاد د حق به په وحی باندې بنا وي، هغه څه چې د رب د طرف نه وي نو هغه به حق وي او د بندګانو خواهشات او د هغوی څخه ځان نه جوړ شوي عقاید او رسم و رواج دا باطل شیونه دي لکه سوره انعام کې رب العالمین د خبرې ته اشاره کوي قل انی علی بینه من ربی وکذبتم به ورته وایه پیغمبره چې زه د خپل رب د طرف نه په دلیل باندې یم وکذبتم به او تاسو په هغې باندې چې کړی تکذیب هم کړی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې دی نو ځکه وایي چې انی علی بینه من ربی زما عقیده زما اعمال زما هر څه دا د رب العالمین د طرف نه په دلیل باندې بنا دي اما تاسو چې یاستئ د هغې خلاف یاستئ تاسو بشري المصدر یاستئ د ستاسې عقیدې ستاسې اعمال د ستاسې سیاست او نظام د هر څم چې دي بشري المصدر دي دا د بشر او د انسانانو په مفکورو او فکرونو باندې بنا دي کېدای شي د یو چا ذهن ته دا سوال هم راشي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشر نو موږ ورته وایو چې هغه ولو که بشر خو د هغې د سنتو باره کې رب العالمین موږ ته څه فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر خبرې نه کوي د خپلو خواهشاتو نه، ان هو الا وحی یوحی، دا چې کومې خبرې کوي دا اصلا رب العالمین ده ته وحی کړې ده، نو دا اشکال انسان ته دلته نه راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هم بشر دی نو د هغه پسې چې څوک ځي نو هغه به هم بشري المصدر وي نه بلکې قرآن او سنت دا دواړه وحی ده دا دواړه الهي المصدر دي نو اول فرق دا شو چې هره عقیده، هر عبادت، هر عمل، هر سیاست او نظام چې هغه په الهي وحي باندې ولاړ وي هغه به حق وي او بالعکس هر عبادت او هر عمل، هر سیاست او نظام چې هغه د مخلوق یا د بشر د انسانانو په خواهشاتو باندې بنا وي هغه به باطل وي. دویم فرق دا دی د حق او د باطل په مابین کې چې الحق لا يتعارض مع الحق ابدا، حق د حق سره ضد نه شي کېدلی، حق د حق په مقابله کې او په ټکر کې نه شي واقع کېدلی. د حق سره چې څه شی په ټکر کې واقع شولو، نو په دې باندې باید انسان پوه شي چې دا باطل دی، ځکه د حق او د باطل ترمنځ درېیمه منزله نشته، برزخ نشته دی. نو مانا دا چې داسې نه شي کېدای چې دوه عقاید، دوه اعمال، دوه کارونه دې وي په شرع کې او دواړه دې حق هم وي او په منځ کې دې تعارض وي، یو دې د بل خلاف وي. دا هېڅکله نه شي کېدلی. د قرآن ایاتونه د نورو ایاتونو خلاف نه شي کېدای. احادیث د صحیح احادیثو خلاف نه شي کېدای. قرآن د سنت خلاف نه شي کېدای، سنت د قرآن خلاف نه شي کېدلی. بعضې دلایل د شرع ظاهراً یو چا ته پکې تعارض ښکاره شي، خو لکين د هغې ترمنځ يو تطبيق وي، تطبيق يې ممکن وي چې په هغه باندې علماء پوهېږي، دې د وجې نه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله د منطقيانو په رد کې کومه رساله ليکلې هغه کې ليکي وایي الادلة الصادقه لا تتعارض مدلولاتها صادقه او رښتيني دلائل صحیح دلائل وایي د هغه معناګانې د هغه مدلول د هغه مقتضیات وایي دا هیڅکله یو د بل په مقابل کې نشي واقع کېدلی دا رنګه امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کی هم دا خبره نقل کړی هغه فرمای و ادله الشرع لا تتناقض والحق يصدق بعضه بعضا هغه وی د شرع دلایل یو د بل په مقابل کې نشي واقع کېدلی او حق چې دی دا بعضې د بعضې تصدیق کوي قرآن بعضې آیتونه د بعضې نورو تصدیق کوي قرآن د سنتو تصدیق کوي سنت د قرآن تصدیق کوي نو د دویمې قاعدې او د دویم فرق حاصل دا شولو چې حق د حق معارض نشي واقع کېدلی دغه سره په ټکر کې نشي واقع کېدلی او دریمه قاعده دا ده چې لا يعرف الحق ولا يقاس ولا يوزن بالرجال حق پر رجال او سړیو باندې نه پیژندل کیږي نه پاغوی باندې قیاس کیږي نه پاغوی باندې وزن کیږي او تلل کیږي نه بلکه خبره بالعکس ده، اعرف الحق تعرف اهله، ته حق وپېژنه نو اهل به خپله د هغه پېژنې، حق وپېژنه اهل حق دا به خپله ته پېژنې، نو حق بغیر د انبیاوو څخه چې هغوی معصوم وي، د هغوی څخه په سیوا په بل چا باندې مقصور او راګېر ګڼل، چې بس فلاني سړي دا خبره کړې نو دا به حق وي او هغه دا عمل نه دی کړی نو دا به باطل وي داسې هیڅکله نه ده ځکه انسانان خطا هم لري رسا هم لري یوازې انبیا علیهم الصلاة والسلام وي چې هغوی د وحي په رسولو کې نه خطا کیږي هغوی معصوم وي اوس دا مرض اکثره خلکو کې وي اکثره خلک یعنی مذهبي تعصب قومي تعصب تنظیمي تعصب په هغوی کې زیات وي نو بس هغوی معیار د حق هم ما خپل مذهب او د مذهب عالم ګڼي یا خپل تنظیم او قاید د حق معیار ګڼي خو لیکن دا په حقیقت کې معیار نه دی نو مقصد د دریمې قاعدې دا دی چې حق به په رجالو باندې نه پیژنو دا یوه قاعده ده بلکې حق به په دلیل باندې موږ تاسې پیژنو څلورمه قاعده چې قرآن او سنت نه معلومیږي د حق او د باطل په باره کې هغه دا ده چې الحق لا يتعلق بکثرت قائلیه یعنی دا د حق د پیژندلو معیار نه دی چې اکثره خلک دی یو طرف ته شي یعنې اکثریت دلیل د حق پرستۍ نه شي کېدلی. په اکثریت باندې به هېڅکله فیصله نه کوو د حق پرستۍ چې دې طرف ته دا دومره ډېر خلک دي، دا چېرته کېدای شي چې دا دې ګمراه شي او دا چېرته کېدای شي چې دا دې په باطل باندې راجمع شي، نه بلکې اکثریت باندې د حق پرستۍ ګمان کول یا اکثریت د حق پرستۍ معیار ګڼل دا بالکل خطا خبره ده. ځکه قرآن او سنت تاسې وګورئ، سورة مائده کې رب العالمين فرمايي، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبک کثرة الخبيث، اې پېغمبره! ته ورته ووايه ګوره چې طيب او خبيث دا يو شانته نه دي، اګر که ډېروالی د ناپاکو هر څومره ستاسې لپاره جالب وي او تعجبي وي، خو دا سره هېڅکله برابر نه دي، حق جدا شی دی، باطل جدا شی دی، خبيث جدا شی دی، طيب جدا شی دی. نو اکثرهم ټکی دلته راغلی دی دارنګي په سوره انعام کې رب العالمین فرمایلی دی وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله که د اکثریت تابعداري دې وکړه نو تا به د سمې لارې نه ګمراه کړي ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرسون دوی خو اکثر هسې د اټکل پسې روان وي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل وی الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك وایي جماعت هغه چې رب العالمین د هغه سره د یو ځای کېدو امر کړی دی، وایي هغه دی چې هغه د حق سره موافق وي، ولو کنت وحدک اګر که ته یوازې وي، اګر که ته یوازې یي، خو لیکن حق پرسته یي، په حق باندې روان یي، بس ته جماعت یي، په کار دا ده چې مؤمنان د ستا ملګرتیا وکړي، د ستا سره موافقت وکړي، فضیل ابن عیاض رحمه الله به ویلې وایي علیک بطریق الهدی وان قل السالکون، وایي تا باندې د هدایت لاره لازمه ده چې ته په هغه باندې روان شي وان قل السالکون اګر که د ده هغه تلونکي ډېر کم وي واجتنب طریق الردي هغه خرابه لاره وایي ته پرېږده وایي د هغه نه به ځان ساتې وان کثر الهالکون اګر که د هغه دغه تلونکي چې دی وایي ډېر زیات وي د هغه هغه هلاکېدونکي اګر که ډېر زیات وي خو ده پسې به ته نه ځې وایي دارنګ امام اوزعی رحمه الله به ویلي وی علیک بآثار من سلف وایي تا باندې لازم ده چې ته د سلفو په نقش قدم باندې لاړ شي وان رفضک الناس وایي اګر که تا دا ټول خلک وغورځوي خو لیکن ته به دغه خپله د سلف لاره نیسي و ایاک و اراء الرجال وایي د خلکو او د سړیو د نظرونو او رأیو او د خواهشاتو نه وایي ځان ساته وان زخرفوه بالقول اګر که هغوی دا خپلې ویناګانې چې دی ډېرې ډولي را ډولي کړي ولیکن د هغه نه به وایي ته ځان ساتي نو د څلورمې قاعدې مقصد دا دی چې الحق لا يتعلق بکثرة قائليه، حق دا د اکثریت سره کوم تعلق نه لري. پنځمه قاعده دا هم ده چې ان الحق قد يكون مع القوي کما قد يكون مع الضعيف، حق دا یوازې د قوي سره نه شي کېدلی، کله به حق د قوي سره وي او کله به د ضعیف سره وي. دا په دې مانا چې ډېر خلک داسې هم وي چې د حق د پېژندلو معیار هغه قوت او کله مالداري ګڼي، خو حقیقت دا دی چې دا د حق د پېژندلو طریقه نه ده او نه دا معیار دی، بلکې کله حق د ضعیفانو سره وي، کله د مالدارانو سره وي، کله د قوي خلکو سره، کله د کمزورو خلکو سره وي. دې د وجې نه حدیث د بخاري کې راځي، کله چې هرقل د ابوسفیان نه پوښتنې کولې، نو هغه نه دا پوښتنه مو کړله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دا مالدار خلک دي که ضعیفان دي نو هغه ورته ویلي ضعیفان دي نو بیا ورته هرقل وایي وی سألتک اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم وی ما تا نه پوښتنه وکړله چې د دې پیغمبر تابعداري ضعیفان کوي که نه مالدار خلک یې کوي وی فذکرت ان ضعفاؤهم اتبعوه وی تا ماته ویلی چی ضعیفان د ده تابعداری کوي وی وهم اتباع الرسل اکثره د پیغمبرانو اتباع چی وی همدسی ضعیفان او کمزوری خلک وی وی نو دی د وجه نه د حق په باره کی دام یوه قاعده ده کله به حق د ضعیف سره وی کله به د قوی سره وی دا نشی کیدلی چی د حق معیار دی قوت وګڼلی شي یا دی چی دی مالداری وګڼلی شي واقعا همداسې ده شیخ صاحب محترم لکه څنګه چې تاسو وویل د حق او باطل ترمنځ خو د ځمکې او اسمان قدر فرق دی نو راځو بلې پوښتنه ده چې آیا په نړۍ کې حق او باطل نظامونه شتون لري او که نه که موجود وي نو فرق یې په څه کې وینئ طبعا جلیبی به وروره تر قیامته به دنیا کې د حق او د باطل مبارزه او معرکه روانه وي او لازمه ده چې د حق پرستو سنګر او نظام به هم موجود وي او د باطل پرستو سنګرونه او نظامونه به هم موجود وي یا په بل نبوي اصطلاح باندې ووایو حتی یسیر الناس الى فسطاطین فسطاط ایمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ایمان فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي دا نړۍ او دنیا به چې دی دا دوه خیمې کېږي یو به داسې خیمه وي چې هغه کې به ایمان وي نفاق به پکې نه وي او بله به د نفاق خیمه وي چې هغه کې به ایمان نه وي نو دنیا کې خامخا هر وخت باطل نظامونه وجود لري دا چې باطل نظامونه کم یو دي چې انسان یې وپیژني نو په لنډه طریقه کې اسلامي او شرعي نظام ته جدا کو نو باطل باندې فیصله کول او بیا باطل پیژندل د په اسانۍ باندې کیږي نو اسلامي او شرعي نظام خپل اصول لري هغه اصول باندې چې هر نظام برابرو هغه به اسلامي نظام ګڼل کیږي او که د هغه اصول سره برابر نه نو هغه به غیر شرعي او کفري نظام شمیرل کیږي چې د اسلامي نظام لپاره بیا څلور مرکزی اصول دي اول اصل په اسلامي نظام کې دا دی چې مرجع د قانون به د اسلامي نظام قرآن او سنت وي. وړه او لویه خبره به په قرآن او سنت باندې فیصله کېږي. که مرجع د قانون خپل خواهشات وو یا د مشرانو لایحې یا د هغوی فکرونه وو، دا بیا اسلامي نظام نه شي کېدای. نو قرآن او سنت د دې خبرې نه ډک دی چې د اسلامي نظام مرجع د قانون به قرآن او سنت وي. سوره مائده کې رب العالمین فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون کوم خلک چې بما انزل الله باندې فیصله نه کوي دا کافر دي سوره نساء کې رب العالمین فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هغه خلک هغه نظام هغه هیڅ کله مؤمنان کېدای نشي هغه هیڅ کله اسلامي کېدلی نشي هغه هیڅکله شرعي نظام کېدلی نه شي چې هغه کې قرآن او سنت حاکم نه وي هغه کې مرجع د قانون فیصله کوونکی هغه کې قرآن او سنت نه وي نو دې د وجه نه اول اصل د اصول د اسلامی نظام نه او د شرعي نظام نه دا دی چې په هغه کې به مرجع د قانون چې په څه شي فیصله کیږي په زنا کې په څه شي فیصله کیږي په غلا کې په څه شي فیصله کیږي دا رنګه په بهتان کې په څه شي فیصله کیږي؟ د مرتد او کافر په باره کې په څه شي باندې فیصله کیږي؟ په شخصي او اجتماعي او انفرادي مسایلو کې په څه شي باندې فیصله کیږي؟ او د دغه ټولو لپاره به قانون څه شي وي قران او سنت به وي فیصله کوونکی به د دې قران او سنت وي دویم اصل په اسلامي نظام کې رهبر او زعیم دی چې رهبر او زعیم باید مسلمان وي او په مسلمانانو کې به قریشي وي چې په دې کې صحیح احادیث نقل دي حتی امام مسلم رحمه الله باب لګولی دی الناس تبع لقریش دا خلک به د قریشو تابع وي والخلافه فی قریش خلافت دا د قریشو حق دی دا به په دوی کې وي بیا امام مسلم رحم الله روایت نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان دا د خلافت او د امارت دا مسؤلیت او دا رهبری دا به په قریشو کې وي اگر که دوه کسان ولې نه وي دوه کسان په دې دنیا کې پاتې وي نو یو قریشي وي او بل قریشي نه وي دا د قریشانو مسؤلیت دی استثنایی حالت شته چې هغه ته امام متغلب وایي چې هغه د یو ضرورت حالت دی امام متغلب دا غیر قریشی کېدلی شي چې مثلا یو عام امیر دی یو مسلمان دی اسلامی نظام نشته خلافت نشته دی راپاسېدل او جنگونه د کفارو سره شروع کړه او منطقې تی نه ونیولې او خپل امارت اعلان کړلو نو امام متغلب دا کېدی شي چې کله مسلمان وي دا د یو ضرورت حالت دی اما د دې نه اخوا اصل په اسلامي نظام کې هغه دا دی چې رهبر او زعیم دا باید مسلمان وي او قریشي وي، د چا ایجنټ نه وي، د استخباراتو د شبکو کارمند نه وي، د کفارو لاسپوڅی نه وي، د هغوی غلام نه وي، دا باید نه وي، باید یو پاک، ازاد مسلمان وي او قریشي وي. دریم اصل په اسلامي نظام کې هغه دا دی چې ټول امت مسلمه که عرب وي که عجم وي که تور وي که سپین وي که په مشرق وي که مغرب باندې وي هغه به خپل رعیت ګڼي اسلامي نظام هغه وي چې ټول مسلمانان خپل رعیت وګڼي او د هغوی څخه دفاع خپل شرعي مسؤلیت وګڼي د هغوی دفاع کولو ته معتقد وي، دا چې اسلام او د مسلمانانو دفاع دا د یو وطن او د پولو او د حدوداتو پورې منحصر ګڼي چې وروسته به هغه باندې خبره وکړو، دا اسلامي نظام نه شي کېدلی، بلکې اسلامي نظام کې اصل دا دی چې د نړۍ ټول مسلمانان به خپل رعیت ګڼي، که هغه عرب دي که عجم دي، که هغه تور دي که سپین دي، که هغه په مشرق دي که په مغرب دي. دا ټول مسلمان چې مسلمان دی هغه به ستا وجود وي هغه د اسلامي نظام تن وي په هغه باندې چې چا ظلم کولو دا په اسلامي نظام باندې تیرې وي دغه به عزتیک چې کې داغه چې کفارو زندان ته اچولو دغه اسلامي نظام د بداغي انتقام اخلي او دغه را خلاصول او دغه دفاع د په دوی باندې شرعي وجيبه وي څلورم اصل په اسلامي نظام کې جلبي به وروره هغه د اسلامي نظام د سرحداتو د خاورې مسله ده یعنی اسلامي نظام هغه وي چې داغه خاوره داغه سرحدات هغه د یو خاص ملک هغه د یو خاص منطقې پورې چې د محدود نه وي د خاصو پولو پورې محدود نه وي چې د هماغه پولو ساتنه کوي او د هماغه پولو د داخل کې مسلمانان او یا خلک هغه خپل رعیت ګڼي هغوی ته حقوق ورکوي د هغوی نه دفاع کوي او خپل وجود او تن یې ګڼي او دغه پولو نه اخوا مسلمان بیا دغه وجود نه دی او دغه تن نه دی نه تن ګڼي نه دفاع په ځان باندې لازمه ګڼي دا بیا اسلامي نظام نشي کېدلی خاص طور نن سبا چې کوم کفارو کمی پولې ټاکلې دي او کم حدودات د مملکتونو لپاره ټاکلې دي دې ته قایله کیدل اسلام او خپل رعیت تر دې منحصرول اسلام تر دې منحصرول د همدغې دفاع او د پولو ساتل په ځان باندې لازم او وجیبه ګڼل د دې نه د بل مسلمان راوختل هغه بغیر د پاسپورت او د جواز نه چې دی یو جرم ګڼل هغه ته سزا ورکول هغه مجرم ګڼل دا به اسلامی نظام نشي کېدلی نو دا هیڅ کله شرعي نظام نشي کېدلی چې دا غا یو محدود پولو پورې منحصر وي بلکې اسلام کې دغه پولې هیڅ اهمیت نه لري مسلمان د آزاد دی د رب العالمین په دې ځمکه باندې چې د آزاد ګرځېدلی شي کله چې مسلمان وي نو د هغه ترمنځ کوم خنډ نشته دی اوس راځو ستاسې د پښتنې جواب ته چې نړۍ کې باطل نظامونه کم یو دي نو دا اصول د اسلامي نظام دي په دې اصولو باندې اوس د نړۍ نظامونه وتله، د طالب د نظام څخه یې ونیسه، ایا مرجع د قانون د دوی نظام کې قرآن او سنت دی؟ نه، بلکې دوی خو د قرآن او سنت دشمنان دي، د قرآن او سنت درسونه دوی بندوي، مدارس یې دوی تړي، علما یې دوی شهیدانوي. تلویزیونونو کې دوی په خپله خوله باندې اقرار کوي چې زمونږ مشر نسوار حلال کړي دي او سګرټ یې چې دی منع کړي دي سبحان الله دا د دوی دین او د دوی عقیده او د دوی اسلام دی خپل مشر نه شارع جوړ کړی دی دا خو هماغه د یهودیانو کفر دی چې هغوی به د خپلو علماو د خپلو پیرانو او رهبرانو د هغوی حلال او حرام به منل رب العالمین فرمایي چې دا مشرکین دي رب العالمین فرمایي چې دوی خپل مشران او پیران د په الوهیت سره نیولې دي دا ماغه د يهودو د نصاراو کفر دی د الله حدودات دوی معطل کړي دي جهاد تر ابد دوی معطل کړي ټول نړۍ ته تضمین ورکړي چې تاسو ته به د خاورې نه هیڅ کوم ضرر نه رسیږي امریکا اوس ورته هره هفته د اسلامي دولت د مجاهدینو او د مؤمنانو د وژلو په سر باندې لس میلیونه ډالر ورکوي سبحان الله دې ته به دوی اسلامي نظام وي عجیبه دا ده چې پرون پورې همدوی جمهوریت والا ته کافر ویلي اجیران یې ګڼل او قتل او وینې د هغوی تویول روا ګڼل او دلیل یې همدا ویلي چې دوی د امریکا خلک دي او د امریکا نه ډالر ورته راځي نن همدوی د هماغه امریکا نه د مسلمانانو د وژلو په سر باندې لسګونه میلیونه ډالر هره هفته کې اخلي او بیا دې دوی هم مسلمانان وي دوی دې پې نه کافر کیږي دا عجیبه منطق دی د دوی سره نو اوریدونکو ته خاص دومره وایو که د حق طلب تاسې کې وي نو د العزایم میډیا یو کتاب الورقات الذهبيه في معرفة طالبان الوطنيه چې تقريبا پښتو کې کوم اته سوه صفحې ليکل دي او فارسي کې دا کتاب تقريبا يو زر او پنځوس صفحې دی دا تاسې مطالعه کړئ ان شاء الله د طالبانو حقيقت د دوی اسلام او کفر د دوی حق پرستی او باطل پرستی د هر څه به ان شاء الله به تاسو ته واضح شي دا رنګ د اسلام د نورو اصولو تراشه او د طالبانو نظام په باندې وتله چې آیا دوی د دې پولو د افغانستان د پولو نه او دغه کم کفارو د طرف نه چې کمی پولی ورته انتخاب شوی دا غنه اخوا د مسلمانانو په دفاع باندې دوی معتقد دي د دنه اخوا د مسلمانانو دفاع دوی خپل مسولیت ګڼي یغور کې په مسلمانانو باندې څه احوال تیریږي برما کې په مسلمانانو باندې څه احوال تیریږي شام او عراق کې په مسلمانانو باندې څه احوال تیریږي یو ورځ د دوی د دې خلونه د دې په باره کې حرف نه راوځي دې نه معلومېږي چې دوی سره اصلا یو اسلامي او شرعي عقیده او مفکوره نشته دوی سره یو اسلامي نظام نشته دوی اصلا د نړۍ د مسلمانانو په دفاع باندې باور او عقیده نه لري همدارنګه پاکستان وګوره هلته کوم نظام دی آیا مرجع د قانون قرآن او سنت دی که نه انګریزي قانون دی دا رنګ ایران، تاجکستان، ازبکستان، سعودي د هغه ممالک دي چې د رب العالمین شریعت او د رب العالمین د قوانینو په ځای هلته حاکمانو وضعي قوانین مقرر کړي دي هلته خلک فیصلې په هغه وضعي قوانینو باندې کوي هلته محاکمو کې فیصلې په دغه وضعي قوانینو باندې کیږي نو دا هیڅکله اسلامي نظامونه نشي کېدلی جزاکم الله خیره نو دوی چې کوم کارونه کوي او هغه څه چې دوی غواړي په نورو تنظیمونو کې وګوري نو هېڅکله به دوی پیدا نه کړی شي ځکه چې کلونه کلونه د دغه عوامو په منځ کې همدغه ډلې ټپلې تېرې شوي دي خو تر د اسلام څرک پکې تر اوسه نه ښکاري او نه دی دوی شرعي نظام لپاره کار کوي کره شو دې ته چې که څوک غواړي چې خپل ځان تر حقه ورسوي څه باید وکړي کوم داسې اسباب په کار باندې واچوي چې نوموړی پرې حق ته ورسیږي. حق ته د رسیدلو لپاره مختلفې لارې دي جلیبي به وروره خو دلته به د اختصار په طریقه باندې یو څو اوریدونکو ته بیان کړو اولنۍ خبره دا ده کله چې انسان غواړي چې حق ته ورسیږي نو هغه به مجاهده کوي، مجاهده دا معنی چې دی به کوشش کوي د حق د پیدا کولو لپاره، خپل مال به مصرفوي، وخت به مصرفوي، سفر یې به ورپسې کوي، چې دې لپاره چې حق پیدا کړي، خامخا به رب العالمین ده ته حق ورنصیب کوي، او غافل انسان چې هغه سره د دین غم نه وي، هغه سره د خپل اخرت غم نه وي، سترګې یې پټې کړي، غوږونه یې کاڼه کړي وي، داسې شخص ته رب العالمین بیا هېڅکله هم حق نه نصیب کوي. قرآن تاسې وګورئ رب العالمین دا سبب ذکر کړی په سوره عنکبوت کې رب العالمین فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلک چې مجاهده کوي کوشش کوي د حق په پیدا کولو کې زمونږ په راضي کولو کې هغه ته به مونږ دغه لارې وروښیو وان الله لمع المحسنین الله رب العالمین د محسنینو ملګری دی صحابه کرامو قصه ستاسو دی باره کې وګورئ ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې کله خبريږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یو پیغمبر پیدا شوی دی نو اول ورور را لیږي چې د ورور په خبرو باندې تسلی ونه شول نو هر څه ځان سره خرچه مرچه راخلی او راځي خپل مکی ته او په ناشنا ناشنا طریقو باندې ځان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترڅنګ رسي تر دې پورې چې د حق نه ځان خبروي او د هغه اتباع او تابعداري به کوي صحابه کرام به د مدینې نه شام ته د یو حدیث د زده کړې لپاره تلل نو دې د وجې ناوله طریقه دا ده چې انسان کې به مجاهده موجوده وي دویم حق ته د رسیدلو لپاره به مسلمان شخص د مختلفو علماو بیانونه اوري د یو استاد او د یو معلم خوا به نکله کوي په سلفو کې ایوب سختیانی رحمه الله ډیره ناشنا خبره کړې ده امام دارومی تینا دا نقل کړی دی هغه وی و اذا اردت ان تعرف خطا معلمك فجالس غيره کله چې ته غواړې چې د خپل معلم خطا دې وپیژنې وای ته د بل معلم سره کینه د د وجنه اوریدونکو دي دا یاد ساتي کله چې یو شخص ټول عمر که د یهودو د معلم سره کیناست او د هغه خبرې واوریدلې نو هماغسې تربیه اخلي، یهودي ترینه جوړیږي. که شیعه ته کیناست هماغسې شیعه ترې جوړیږي. که ټول عمر یې د طالب میډیا واوریده نو د طالب په مفکوره او نظریه باندې به دی برابریږي. حق ته دی نشي رسیدلی. نو تر هغه پورې حق ته یو انسان نشي رسېدلی چې د مختلفو علماو بیانونه وانه وري کله چې د مختلفو علماو بیانونه واورېدل نو به د هر عالم خطا هغه به پیژندل شي حق به پیژندل شي حق او باطل دواړو ترمنځ تمیز او فرق به دا کول شي همدا وجه ده چې ډیر خلک په خلافت باندې دا اعتراض کوي دا د پاکستان خلک دي څوک وایي دا د امریکا خلک دي وجه دا چې دا ماغه خپل معلم خبرې اورېدلې وي نو موږ ورته وایو چې زموږ میډیا لږه وګورئ زموږ د میډیا نه تاسې نه خبر یاستئ ځکه دا خبرې کوي که زموږ میډیا مو وکتله نو بیا به تاسې پوه شئ چې موږ د پاکستان خلک نه یو موږ د پاکستان د استخباراتو غټ غټ خلک وژلي دي موږ هغوی ته ډېر کلک کلک ګزارونه ورکړي دي موږ د امریکا خلک نه یو بلکې دولت اسلامي لله الحمد امریکا په سرو سترګو باندې کینولې ده د هغوی رئیس جمهوران د سټیج په سر باندې سرې اوښکې تویي نو د حق ته د رسېدلو په باره کې دا ناشنا خبره ده چې انسان غواړي چې حق ته ورسیږي نو په کار دا ده چې د مختلفو علماو بیانونه واوري نو بیا خپل حق ته انسان رسیږي او د حق او د باطل ترمنځ توپیر د انسان بیا کول شي درېمه طریقه دا ده چې نیکان ملګري ځان د پاره انتخابول صالح ملګری انسان حق طرف ته راکش کوي خو بد ملګری انسان د هلاکت او تباهي طرف ته بوزي همدا وجه د تاسو وګورئ چې ډیر باطل پرست خلک وي د یو نیک شخص سره ملګرتیا وي نو بل ورځ هغه هم ګوري رب العالمین حق ته راوستي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې خبرې ته اشاره کړې حدیث کې نقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل و انسان د خپل دوست او د ملګری په دین باندې وي نو ودی ګوري چې د چا سره ملګرتیا کوي نو کوم مؤمنان چې غواړي چې حق ته ورسیږي نو دا طرق د استعمال کې مجاهده دی وکي خپل مال د مصرف کې وقت د مصرف کې سفر دی وکي دویم د مختلفو علماو بیانونه دې واوري یا دې د مختلفو علماو سره ناسته پاسته وکړي او دریم دا دی چې نیکان خلک دې ځان دپاره ملګري انتخاب کړي رب العالمین به ده ته هم حق ورنصیب کړي نو واقعا په همدغه اسبابو سره د ډېرو ملګرو څخه موږ پوښتنې کړې دي او اورېدلې مو دي چې همدغه اسباب موږ په کار باندې اچولي چې خپل ځانونه مو تر حق تر پولو ورسول که راشه دې ته شیخ صاحب تاسې خپل شخصا حق په څه کې وینئ؟ آیا د امارت په څېر نورو تنظیمونو کې په کامله توګه او په کامله معنا د حق لپاره کار کېږي او که نه؟ جزاکم الله خیر که په دې اړوند اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. دا خو واضحه خبره ده جلابي به وروره. چې هغه نظام چې د امریکا او د آی اس آی د استخباراتو په نتیجه کې رامنځته شوی وي، مشران یې د هغوی په زنځیرونو تړلی شوی وي، منشور او تګلاره یې د خپلو مشرانو خواهشات وي او د هغوی د خواهشاتو لایحې وي، نو هغه به د حق لپاره څه کار وکړي؟ هغه نظام چې د موحدینو په نوم باندې مسلمانان نه پرېږدي بلکې وژني یا د موحدینو په نوم باندې مدارس او مساجدو دروازې ورتړي، هغوی نه د حق تمه کله کیدلی شي؟ هغه خلک چې د الله حدود معطل کوي، د جهاد دروازې د ابد لپاره د تړلو کوشش کوي، هغوی به څه د حق لپاره کار وکړي؟ د دوی څخه همدا تمه کیدلی شي چې د هندوانو او د سیکانو درمسالونه وساتي، د قرآن او سنت او د صحابه کرامو د دشمنانو روافضو شرکي مزارونه او تکیه خانې ساتنه وکړي، د بهرنیو ملکونو د استخباراتي مراکزو، سفارتونو حفاظت وکړي، د ايغور د مسلمانانو قاتلينو چينايانو ته امن ځايونو کې د اوسېدلو زمينه برابره کړي خو وکان عهد الله مفعولا رب نو بیا خپل فیصله پوره کوي او خپل دوستان او مخلص مجاهدین د دوی تر زړونو لله الحمد رب العالمین ورسي او په چیغو او رمباړو باندې لله الحمد دوی په دا سر سر باندې ولي نو د دې خلکو نه د اسلام او د حق پرستۍ او د حق د پاره د کار کولو دا تمعې د دوی نه عبث دي ځکه دوی د اسلام مسیر بدل کړی دی دوی د اسلام په هغه مسیر باندې نه دی روان په هغه طریقه باندې نه دی روان چې په هغه باندې اسلام حاکمیږي او یا مسلمانانو ته یو شرعي نظام راوړي جزاکم الله خیرا شیخ صاحب محترم تاسو ډېرې خسته خبرې ته اشاره وکړله هغه دا چې دوی هیڅکله د الله عزوجل قوانین نه دي نافذ کړي او نه دوی سره حق شته او نه دوی د حق پلویان دي بلکې دوی هغه څه کوي او هغه څه غواړي چې دوی تطبیق کړي کوم چې د بین الملل د اصولو سره برابر وي نو تاسو د حق د موندلو کیسه راته وکړئ چې څنګه او په کومه طریقه خپل هدف او حق ته ورسېدئ لله الحمد جلابي به وروره کله نه چې رب العالمین موږ ته د توحید عقیده را نصیب کړي د هماغه وخت نه مو د موحدینو په صفونو کې مبارزې ته دوام ورکړي که د جهاد سنګر وو که د دعوت سنګر وو نو د حق پرست موحدینو صفونو کې مو وخت تیر کړي د خلافت څخه وړاندې مو هم لله الحمد دغه موحدینو په صفونو کې جهادي مبارزه کوله چې د عیسای او د هغوی د طالعڅټو طالبو ملیشو دښمنانو لله الحمد خو کله چې خلافت قایم شولو او خراسان ولایت اعلان شو رب العالمین په هماغه اوایلو کې د بیعت کولو توفیق راک د دې بالا هغو سیمې ته د بیعت دپاره لاړلو چې شیخ مقبول رحمه الله هلته په دعوتي سفر باندې راغلی نو د شیخ مقبول رحیم الله سره مو اول ځل ملاقات هم همدلته وشو بیعت مو هم وکړ نو واقعا شیخ صاحب محترم کله شو دې ته چې تاسې د حق ته د رسېدلو کیسه په خپله ژبه اورېدونکو ته وکړه نو آیا په اوس وخت کې داسې یوه ډله او نظام شتون لري اسلامي نظام چې نور عوام خلک ورسره یوځای شي تر څو حق ته ورسېږي اول باید د الله رب العالمین حمد بیان کوم چې الحمدلله خلافت یو نړیوال نظام دی هغه نظام چې په نبوي منهج ولاړ دی هغه نظام چې رهبران او قائدین لله الحمد مجاهدین او آزاد خلک دي هغه نظام چې تجدید د حقیقي اسلام په دې قرن کې وکړ هغه نظام چې د نړۍ هر ملک هر ژبه هر قوم عرب او عجم ټول د خپل چتر او سوري لاندې راجمع کړي دي دا چې اکثر خلک ورڅخه معلومات نه لري او یا یې حقیقت څخه ځان نه خبروي دا جدا خبره ده موږ عامو مسلمانانو ته وایو چې دولت اسلامي یوازې په خراسان او عراق او شام باندې مه تعبیروئ لله الحمد د نړۍ په هر ګوټ کې د خلافت مجاهدین پراته دي یوازې دې اوریدونکي په انټرنیټ کې د نوي خلیفة المسلمین ابوالحسین الحسیني القریشي حفظه الله د هغه سره د نړۍ د مسلمانانو د بیعت انځورونه او ویډیوګانې وګوري بس بیا پوهیږي چې دولت اسلامي څنګه نظام دی او په نړۍ کې څومره مجاهدین او د تمکین ساحې لري غواړم مختصر د بعضی ملکونو او ولایتونو نمونه یادونه وکم چې خلافت اسلامی په کې حضور لري د دولت اسلامي د مرکز چې شام دی د هغه په شمول عراق کې خپلې لښکرې لري، سومالیا، یمن او مصر کې لله الحمد کتائب فعال دي، همدارنګه په لبنان او تونس کې د دولت اسلامي مجاهدین دي، غرب افریقا، ساحل ولایت کې خو لله الحمد پراخه تمکین موجود دی. موزمبیق ولایت، منځنۍ افریقا، هند، خراسان، پاکستان، بنګلادیش، دې ټولو ملکونو کې هره ورځ لله الحمد صلیبیان او نور کفار په سرو لمبو کې وریتیږي. الحمد لله رب العالمین. نو لله الحمد د مؤمنانو دولت موجود دی او دروازې یې د هر مؤمن په مخ باندې خلاصې دي. کله شیخ صاحب محترم دې ته چې اخر کې مو د نړۍ مسلمانانو ته څه پیغام دی او مرتدین ته څه ویل لرئ مسلمانانو ته خو د هر څه نه مخکې اطمینان ورکو چې اسلامي خلافت مجاهدین دا ستاسې ورونه دي ستاسې بچیان دي د هر مسلمان سر وینه عزت او د مال حفاظت مونږ خپل مسولیت ګڼو مونږ پوهیږو چې تاسو ته به خلکو زموږ تصویر ډیر بد وړاندې کړي ځکه امریکا زمونږ په خلاف باندې رسنۍ لګی کړی دي د علماو په جامه کې مختلف قسم مستشرقین هغه یې ټاکلی او ګمارلی دي طالبان او پاکستان حکومت هغوی هم خپل خلی وازی کړی دي خدایات ساتي مسلمانانو ورونو چې مونږ مسلمانان یو لله الحمد د اهل سنت والجماعت عقیده لرو، نه خوارج یو، نه مرجئه یو، پر مسلمانانو باندې ظلم حرام ګڼو، د الله عزوجل څخه ډاریږو، قبر او په اخرت باندې مو ایمان دی، زموږ ستاسې رب یو دی، زموږ نبی یو دی، قرآن مو یو دی، اسلام مو یو دی، کلمه مو یوه ده، هدف زموږ او ستاسې ټولو یو دی. زموږ دښمني فقط د هماغه خلکو سره ده چې د اسلام خلاف راپورته شوي دي، د اسلامي خلافت او د اسلامي نظام په خلاف مبارزه او جنګ کوي، د قرآن او الهي او نبوي نظام د حاکمیت مخه ډب کوي. د دوی نه پرته مسلمانانو سره لله الحمد نه موږ دښمني لرو، نه د هغوی د قتل اراده لرو، نه د هغوی باندې د ظلم عقیده لرو، لله الحمد. زموږ د مشرانو اعلان ټولو مسلمانانو ته دا دی، فالخلافه تجمع جميع المسلمين تجمع الشامية والعراقية واليمنية والمصري تجمع الأوروبي والأمريكي والأفريقي تجمع العربي والعجمي تجمع الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلي فهلموا إلى خلافتكم لله الحمد زموږ نظام د نړۍ ټول مسلمانان را جمع کوي که هغه شامي دی که هغه عراقي دی که یمني دی که مصري دی که هغه اروپایي دی که امریکایي دی که افریقایي دی که هغه عربي وي که عجمي وي دا رنګ که حنفي وي شافعي وي مالکي وي حنبلي وي دې ټولو ته لله الحمد زموږ نظام دعوت ورکوي چې راشئ دې نظام ته زموږ د نظام دروازې ټولو مسلمانانو ته خلاصې دي. او د هر مسلمان د پاره ورکی ځای شته دی مرتدینو ته خو مو پیغام دا دی چې افسوس دی ستاسې په حال باندې لږ د خپلو کونډو یتیمانو وژل شوو پورې وشرمېږئ هماغه چې پرونی وژلی بچی درته یتیمان کول ښځې درته کونډې کولې نن د هماغه امریکایانو اربکیان تاسې ګرځېدلي یاستئ نن مو د ډالرو په زور د مسلمانانو پسې کلی په کلی او کوڅه په کوڅه باندې ګرځئ تاسې په دې پوه شئ چې نن تاسې هماغه اربکیان یاستئ چې پرون یې تاسې وینې حلالې ګڼلې نن به انشاء الله دا مسلمان ولس د ستاسې وینې حلالې ګڼي او په مقابل کې به مو راپورته کیږي انشاء الله تاسې په دې پوه شئ چې د ستاسې د نظام او د حکومت د رامنځته کېدو اصلي هدف او مقصد همدا دی چې د افغانستان په خاوره به نور تاسې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ګټې ساتئ، د همدوی خدمت به کوئ، د هغوی په فرمایش باندې به نور تاسې مسلمانان وژنئ، د هغوی وینې به تویوئ، خو دا په خلاصو غوږونو باندې واورئ چې اسلامي دولت لله الحمد ورځ په ورځ باندې پیاوړی کېږي، د رب العالمین په توفیق به تاسې له دې وروسته د ارام ساه وانخلئ. ان شاء الله د دولت اسلامي مجاهدين به ستاسې هره لار او هره کوڅه د ستاسې په وينو باندې سره کوي ستاسې ارمانونه به د خاورو سره خاوري کوي او په دې ځمکه به رب العالمین خپل مؤمنو بندگانو ته یو پراخه تمکین ورکي والعاقبه للمتقین جزاکم الله خیره کله شو د آخري پوښتنې ته چې دا زموږ سره آخري پوښتنه ده هغه دا چې مجاهدینو ورونو ته څه پیغام لرئ څه ورته ویل لرئ د اعمالو په برخه کې د خپل نظام د ساتنې په برخه کې همدارنګه د صف د یووالي لپاره، همدارنګه د خپلو امراوو د اطاعت په برخه کې او دې ته ورته نور داسې شرعي احکامات او شرعي اوامر چې د الله او د رسول له خوا نه دي، نو د هغوی په تطبیق کې تاسو خپلو مجاهدینو وروڼو ته څه پیغام لرئ؟ د خراسان ولایت ټولو نظامي، اقتصادي، اعلامي او داعیانو مجاهدینو وروڼو ته خو پیغام دا لرو چې، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خفه کیږئ ما غمژن کیږئ ما ان شاء الله د رب العالمین په اذن باندې تاسو کامیاب یاستئ په دې شرط چې تاسو کې ایمان وو مؤمنانو یې خپل ایمان مو وساتلو تاسو لله الحمد کامیاب یاستئ تاسو مخه فکیږئ لله الحمد په خپل خنړیو بریدونو مو د سی آی ای او د آی اس آی او د هغوی د بچیو څخه لاره ورکه کړې ده سيهزم الجمع ويولون الدبر ان شاء الله دوی به شکست خوري او دوی به شاګانې ګرځي دا هماغه مرتدین دي مجاهدین ورونو چې د امریکا په مټې د ستاسې تمکین د منځه وړی دا هماغه مرتدین دي چې د ستاسې خویندې ورونه یې زندانونو ته اچولي دا ستاسې د هماغه تنکیو ګلالیو ماشومانو قاتلین دي چې په توره شپه یې د خاورو لاندې کړئ، په دوی باندې رحم ونه کړئ، نن درته رب العالمین دوی میدان ته اچولي، د هماغه ټولو ناوړه اعمالو حساب ورسره وکړئ، انتقام ترېنه واخلئ، استشهادي او انغماسي بریدونه ورباندې وکړئ، د دې ترڅنګ د خپلو امراوو کلک طاعت وکړئ، نافرماني یې مه کوئ، د اختلافاتو څخه ځان وساتئ، چې دا د شکست اساسي اسباب دي، په خپلو منځونو کې د اتفاق او د اتحاد فضا رامنځته کړئ، د ثبات او استقامت نه کار واخلئ خپل رب سره تعلق قائم کړئ ان شاء الله تاسو کامیاب یاستئ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقعا جزاکم الله خیرا ډیره زیاته مننه شیخ صاحب محترم چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله واقعاً ستاسو احساس او ستاسو هغه کومې غوښتنې او افکار مفکوره چې تاسو درلودله نو دا دی واقعاً نن د هماغه نظام او د هماغه دین د بقا لپاره د خپل سر په بیه دغه صف کې ولاړ یاست. جزاکم الله خیرا چې تاسو حاضر شولئ او زموږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیستله. و ایاکم احسن الجزاء جلیبی بوروره ستاسو څخه هم مننه چې د اسلامي نظام د قیام په لار کې د میډیا او د اعلام په بخش کې نستړي کېدونکې مبارزه کوي تاسو هم په دې باندې مطمئن شئ چې ستاسو مبارزه هم د هغه مجاهدینو په څیر ده چې د دشمن په وړاندې د قتال په سنګرونو کې ناست دي بلکې تاسې ته خپل دولت لله الحمد په خطاب کې یو مستقل کتاب لیکي چې مجاهد انت ایها الاعلامی اے اعلامی وروره ته مجاهد تاسې مجاهدین یاست ان شاء الله په خپل مبارزه کې ستړیا احساس ونکړئ په خپل مبارزه کې هیڅ کله د ناامیدۍ احساس ونه کوي د اعلام او د میډیا په لار کې لله الحمد تاسو هم کفار او دغه تالیڅټو تکلک گزارونه ورکړي ان شاء الله والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو هم زیاته مننه د مبارزین رسنۍ قدرمن اوریدونکو دا و د حق لارویانو خبرونه هیله ده چې ډیر څه مو ترلاسه کړي وي او په دې امید چې د خپل ورونو او د خپل عمراو په اطاعت کولو کې د هر چا څخه مخکې شئ نو د خپل امراو تر څنګ ودرېږئ، د هغوی خبره واورئ، هغوی چې تاسو ته په څه شي کې امر کوي، هغه که وړه وي که غټه، د خپل الهي دین د بقا لپاره د خپلو امراو تر څنګ ودرېږئ، د هغوی خبره واورئ، د هغوی هر یو امر ته لبیک ووایئ، نو په همدې هیله باندې چې د خپلو امراو اطاعت او فرمانبرداري وکړئ، تر څو د الله عزوجل رضایت، د هغه خوشحالي ترلاسه کړئ.